یقینا فرعون تکبر کړی او جعل اهلها شيعا او ګرځولي وو د دې اهل شيعا ډلې ډلې یعنې خلک یې ډلې ډلې کړي وو او بیا یې حکومت کړی دا خلک یې په خپل منځ کې جنګونو کې لړاو ګران حکومت پرې ښه کولی شي خپل منځ کې یو مسله خرابېږي بیا نو بس دا جنګوه ناستو یو بل سره یو ځای ډوډۍ خوړه نو خپ قلاره په مزبانې سې یو بل ته صفت تکو باندې او بغوخو په ډوډۍ جګړه نه کوله بس په مینه محبت باندې ناستو یو سره روغ ناستو چې د دوانو ته قتل او د اړندو نه لید نو چې سپراتو ناغه ټول ته هغه وخړل نو اخر کې یو بل ته وی وی تاو خړ چې سو هغه بل وی تاو خړ نو بیا هم دومره څه جګړه ته خبره نه رسیده خو زه خیر دی چې کتا غول دي کوم خبره به ختم شي نو هغه روغ پکې د یو د مخ لخت توت شړق ورکو نو هغه دی بل شړق ورکو بیا په یو بل باندې دا ټول خلک دا مسلمانان مؤمنان خپل منځ کې تعلینی بس دا خفیه لاس بور پکی یو لشرق ورکول چې بیا قلار شنو بیا ته دې بل لشرق ورکو نه بوج دام زما خلاف غ انتقامی کاروایی وشوه دا څومره زمونږ په وطن کې چې فسادات دي د دې بنیاد هم دقه دی کوم چې د فرعون طریقه وه د نن سبا زمانې فرعون هم دقه طریقه استعمال کړي زمونږ خلاف مونږ په خپل منځ کې د ړندو په شان یو بل وهو او اصل دشمن نه مونږ بالکل بې خبره یو هغه نه پېژنو د دم دقه کار کړی وجعل اهلها شیعا ګرځول شیعا ډلې ډلې یستضعف طائفة منهم ذلیله کوله به یوه ډله د دوی نه، یعنې هغه د بني اسراییلو ډله وه، یذبح ابناءهم ذبح کول به یې د دوی زامن او ژوندۍ به یې پرېښودې د دوی ښځې، انه کان من المفسدین یقیناً و دی د مفسدانو نه، یعنې د فسادیانو نه، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا او مونږ اراده وکړه چې مونږ احسان وکړو، ان نمن، چې مونږ احسان وکړو، علی الذین په هغه کسانو باندې، ودربو چې کمزوري کړی شو په ځمکه کې یعنی بنی اسرائیل ونجعلهم ائمه او ګرځو موږ دیولره امامان پېشوایان ونجعلهم الوارثین او ګرځو موږ دی وارثان د ځمکې یعنی د املاک د فرعون او دغه د قوم ونمکن لهم فی الارض او طاقت ورکوم دیو ته په ځمکه کې نه زی ورکوم دیو له په ځمکه د مصر او د شام کې ونوری فرعون وهامان او خایو موږ فرعون او هامان ته وجنودهما په زړه کې هم دا خبره ور واچوله، مور د موسی علیه السلام ته ان ارضعیه چې ته دله پی ورکه یعنی د خپل سینې پی ولا ورکوا او پټه اوساته فاذا خفت عليه ذکر فرعون خو وجل فاذا خفت عليه نو کله چې په د باندې ذبح نه ویری دي چې اوس قران علالۍ ذبح کوي فالقيه في اليم نو بیا دې دریاب ته گذار کا ولا تخاف یو مې ریګا مخ کې تیر شو چې اوس دغتي واس کو چې کوي دریاب ته گذار کا ولا تخاف یو مې ریګا ولا تحزن یو مغم جنکیګا ان رادوه الیک یقینا موږ به واپس کو تا ته وجاعلوه من المرسلین او دې به ګرځو د پیغمبرانو دې پیغمبر جوړو فالتقطه آل فرعون نو اوچت کو دغه راحل لقطه یعنی دی بهر راوویستو دا لقطه هغه شته ویل کېږي چې کوم شی د چا نه ورک شوی او څوک یې بیا مومي نو دی هم موندلی شوی او که نه فالتقطه نو اوچت کو دغه رآل د فرعون د څه دپاره لیکون دا لام د عاقبت دپاره دی لیکون لهم دې دپاره چې شي د دیو دپاره عدوا دشمن وحزنا او ذریعه د غم د دوی لپاره جوړ شي ان فرعون و هامان یقینا فرعون و هامان او د دوی لخرې وو خاطئین دیو ګناګار او نافرمانه وقالت امراه فرعون او الخزي د فرعون قرۃ عین لی ولک وی مکوا زکه دین د زنه پته لګی چې فرعون چې کله دا ماشوم ولید نو فورا اراده کړو چې دیم ذبح کومه کېدې شي هغه هغه دقه یي چې ماته په خطر ده نو د فرعون خزه چې هغه مسلمان و حضرت آسیا هغه ورته وی قرۃ عین لی ولک زما استاد سترګو یخواله وی لا تقتلوه د موجنه عسى ان ينفعنا قریبه ده چې د مونږ ته نفع ورسي او نتخذه ولدا یا به مونږ خپل بچي جوړ کو بچي کو نو دی وهم لا يشعرون او جو نفع فرعون نفع ده چې زما هلاکت دوم د دود لاسه او ساتل شروع کړ دې ځکه د موسی علی السلام د مور کیفیت الله بیانې او دا هر مور د دې انداز لګول شي چې خپل بچي په دې حالت کې دریاب ته گذار کی ژوندې او رواني نو دې ځکه واصبح فؤاد ام موسی فارغا او وګرځید زړه د مور د موسی علی السلام فارغا خالی یعنی دا زړه داسې الوته داسې ښکارېده دا زړه د دن نزه بالکل خالی پاتې دی نور هیڅ غم نشته غم هم د موسی دی او دا زړه لکه چې د سینې نه بهر ته وځي او بهر روان دی الوزي ان کادت لتبدی قریبا چې دې چغه وهلې وي خبره ښکارا کړی وي س چې بچې مې لاړ دا چغه وهلې وي لولا ربطنا على قلبها کچرته مونږ د دې پزړه باندې ربط نه کړې د دې زړه مونږ مضبوط کړې نه وي لتكون من المؤمنين دې لپاره چې دا شری یقین کوونکو نه په وعده د الله خبر نه کړم په یو کور واله باندې یکولونه وو چې څه کفالت به وکړي یعنې ذمه داري به والي د تاسو دپاره یعنې داسې نه وایي چې موږ له راکړئ وایي نه یو کور ما ته معلوم دی هم ستاسو دپاره به پرورش وکړي که راځي چې له وهم له ناصحون او هغه وي چې ډېره ښه ښځه ده خیرخواهي به هم وکړي هغه کور واله د ده فرددناه الی امه دی موږ واپس کو خپلې مور ته کیتقر عینها دې لپاره چې سترګې یخې شي داغې ولا تحزن او غب خپه نه شي ولتعلم او دې لپاره چې هغه پوه شي ان وعد الله حق چې وعده د الله حق ده ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پوهیږي ولما بلغ ان دیو نه پوهیدل په دی باندې چې الله تبارک وتعالى د د د واپس کولو وعده کړې ده واپس کوي به خپل مور ته ولما بلغ اشده او کله چې د ورسېدو پختګۍ د عمر ته وستوا او برابر شو اردو کې موږ وای کنه سمبل گیا نو دې چې کله برابر شو او د عقل کامل شو اتیناه حکما و علما نو ورکو موږ د حکم او علم د حکم مراد فقه او عقل او علم د دین وکذالک نجزی المحسنین ودخل المدینه علی حين غفله من اهلها او د دې خار ته ننوتو د دین معلومیږي دا چې کوم خارو نه د خار نه چونکه دغه د بادشاه په کور کې اوسېده نو د بادشاه محل خو اکثر د خار نه بهري د خو ځان له ان مونږ وایي کنه دا فرعونیت دی مطلب دا چې د قوم سره یو ځای به نه اوسېږي د دیو نه بلری اوسېږي نو د دا بهر محل دی د بهر نه یو ځل دا چې د خلکو د قیلولې په وخت کې د آرام په وخت کې د ورځې خار تراغه على حين غفلة من أهلها په وخت د غفلت د اهل د دې کلي کې ان دې ټولو دو قیلولې وخت د غرمې وخت دی فوجد فيها رجلين نو به منتل دې کې دوه تن سړي یقتتلان چې جنگ یې کو په جنجال باندې اختو د چورته وکتل هاذا من شيعته دا یو د د قبيله نه دی اسرائيلي دی وهذا من عدوه او دا بل د دشمن دی یعنی قبطی دی د فرعون د قبيله نه دی فاستغاثه الذي من شيعته نو دته فریاد وکړو هغه کس چې د دغه ډلې نه دی اسرایلی علی الذي دا هغه کس خلاف من عدوه چې د دشمن د طرف نو ان داغه د قبيله نو نو موسی عليه السلام ورغه او دا سړی چې ولته چې زیاتې کوي نو دله یو ذکر کول چې اخوای کې چې دا سړی پرې دا فوکزه موسی نو موسی عليه السلام مغل سوک ورکو دا وکز یو سوک ورکو فقضا علیه نو کار ورله پورا کو یعنی هغه ما تاسو مخ کې ویلو کنه دومره بیکار شو چې صاحب یې په خله کې بس نیول او د موسی علی السلام د سوق انتظار وو بس څنګه سوق ورکو سړی مړ قال هذا من عمل الشیطان موسی علی السلام په دې کار باندې زیات خپه شو او فورا یې وی هذا من عمل الشیطان دا خو د شیطان عمل دی دا کم کار شو دا خو کارونه شو انه عدو مضل مبین یقینا دا شیطان دشمن دی ګمراه کوونکی هم ښکاره دی قال نو ویل رب ایم زما رب انی ظلمت نفسی ما خو په خپل ځان باندې زیاتې او په دې قتل باندې فغفر لی نو ما ته بخنه وکا فغفر الله نو الله ورته بخنه وکړه انه هو الغفور الرحيم قال رب بما انعمت علي ندويل اي زما رب په سبب د دې یعنی چې تا په ما باندې انعام کړی دی د دې د شکر د پاره دا تا چې په ما کوم انعام کړی دی د دې شکر بدای فلن اكون ظهيرا للمجرمين چې زب چرتم نکېګم مددگار د ظالمانو د مجرمانو د کافرانو د کافرانو حمایتي به نه جوړېږم او د کافرانو مددګار به نه جوړېږم د کافرانو په حکومت کې به هیڅ ملازمت هم نه کوم د هغوی نه به قاضي جوړېږم او نه به د هغوی سیکرټري جوړېږم نه به ډایرکټر جوړېږم ځکه دا ټول هر څه چې دي دا خو د هغوی مدد دی نو د دې مددګار به زه نه جوړېږم د کفري حکومت او د کفر د نظام مددګار به په هیڅ صورت کې نه جوړېږم او زمونږ د ټولو لپاره به یو سبق هم دی فاصبح فی المدینه خائفا نو دی وګرځید په کلی کې په ښار کې خائفا یریدون کې یعنی یرید چې رس مسله جوړ یترقب انتظار کو د سبد کار چې رس وګ معلوم بشي چې قیمتي دو جلې ده فیزل الذی نو چاته پته نه خو اچانک هغه سړی بیا ولید فاذا الذي استنصره بالامس نو هغه کس چې د دنه پرون مدد غوښته و یستصرخه بیا چغې د توهلې ان هغه بیا د یو بل کس سره په جنجال باندې اخته یو پرون مړ دی نو دا بل کس دی او د دې د سي خکاری چې داسې څه خبره وا چې د سامان راوړي یا ځان لکه باز خلک د غر نه ډکی راوړي ګډه راوړي یا نور سره وړي په لار کې سړی ولاړی دا جګه ټیکس والا غوندي خلک او بس وصولې ته اخلي ته نو دې بیا د بل کس سره په جنجال اخته په دغه ځای بل کس ولاړ دی نو دا په خپل پر سکول کې استادانم کله کله طالب علمان یو طالب علم نو نن د یو کس سره جګړه وکړي نو استاد راشي یو کس له کې سزا ورکړي سبا ته چې ګوري نو دغه یو طالب علم د بل کس سره په جګړه دی بل ورځ چې راشنم دغه طالب علم د بل د بل کسر په جګړه دی نو ورته سوای استاد چیرم دا ټول رانه پتا کړي ځکه زم ته همیشه د هر چا سره په جګړه کې مطلب چې شریر ته موسی علی السلام ته دا پته ولګل چې دا چل خو لګ چې په اسرایلی کې دی نو ورانه خو لګ پرونه دی یو سره په جګړه نن د بل سره په جګړه دی دلته چې کار جګړې دی نو ورته غوسوګ ور روان شو چې مدد یې مو کی خورته وای قال له موسی موسی علیہ السلام دته وی انک لغوی مبین وی ته خو ډیر سرکش ښکار سرکشه بدره سړی فلما ان اراد ان يبتش بالذي نو کله چې هغه اراده وکړه چې حمله وکي پاغه کسبانه هو عدو لهما چې هغه د دوانو دشمن دی دته غوسه وکړه د خپل کسته خو بیا مور روان دی چې مدد یو کی نو هغه سړی ته پرونه سوک وریاد شو ناغوی لکه چې دا سوک مال راکې وسو یعنی پرونه خو ورته ویل نن ما ته غوسه وکړه نو دا څه ښکاري چې څوک به ما ته یو نتیجه وته معلومه وه نو هغه فورا چغه کړه قال یا موسی اے موسی اتريد ان تقتلني اي ته غواړې چې ته ما مړ کی کما قتلت نفسا بالامس لکه څنګه چې پرونه غبل وجلې ده ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض ته نه غواړې مګر دا چې تشي جبر کوونکې پزمکه کې جابر جوړ شي وما تريد ان تكون من المصلحين او ته نه غواړې چې ته د اصلاح کوونکو نه جوړ شې ان ته اصلاح کوونکې جوړېده نه غواړې ته خلق وجل غواړې نو هغه اسرا قبطي چې کوم دی نیولو هغه فورا پرې خو دو زر لاړ خبره ورسو وی قاتل می معلوم کو قاتل معلوم شو پته ولګی دا به سړی پرې خو خبره ورسېده وجاء من اقصى المدينه رجل وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى او راغه یو سړی دا هغه رجل مؤمن دی چې سوره زمر کې د قصه را روانه ده کم چې د فرعون په ډک دربار کې د فرعون د دې فیصله چې هغه وی موسی علی السلام وجنمه او د پاسیدل خپل ایمان ښکار کړل او تقریر کړل د دعوت او د عزیمت یو لوی مثال چې په سوره زمر کې را روان دی دا هم دقه سړی دی چې د فرعون د قبیلې نه دی خو خپل ایمان یې پټ ساتلی دی نو کله چې ضرورت راغی چې اوس پټ ساتل پیدا نه کوي نو بیا ښکاره کړی دی ایمان نو دیم دا پټ هم دې دپاره ساتلی و چې د فرعون په خپل خاص مجلس کې د دې مشورې شروع کړې چې مدقه دی وجنوي نو دا سړی فورا راووت او راورسېد موسی علیه السلام ته وایي قال ویل ای موسی ان الملأ یأتمرون بک یقینا دا سرداران مشورې کوي ستا په باره کې لیقتلوک چې تا قتل کې فخرج نو ته وځه انی لک من الناصحین زه ستا دپاره د خیرخواهانو نه یم فخرج منها نو دی ووتو له دې کلي نه خائفا یریدونکی یترقب چې انتظار یې د بدۍ کو نو ویې ویل ای زما ربه نجات راکړه ما ته د قوم ظالم نه ولما توجه تلقاء مدين او کله چې متوجه شو دی طرف د مدين ته قال وی ویل عسى ربي قریب د چې رب زما ما ته هدایت وکړي نو خی ما ته سواء السبيل نه غلاره چې مدين ته رسیدلې ده ولما ورد ما مدين او کله چې ورسید ورد د ورود معنی مکړه رسیدل کله چې ورسید دی او بود مدين ته کوی د مدين ته وجد عليه امه به منتلته او جماعت یو ډله من الناس د خلقونه يسقون چې خپل څاروي اوبه کول، ووجد من دونهم امرأتين تزودان او بیا یې موندتې د دې دواړو نه، د دې خلکو نه علاوه، یو دوه ښځې، یو دوه جینکۍ وې، تزودان چې خپل څاروي منع کول، یعنې کوهي ته یې نه راپرېښود، اګر چې هغه تږي وو، قال ده ورته وویل، ما خطبکما، دی خو ډېر زیات ستړی شوی دی، خو تپوس یې وکړ، دا ستاسو څه شان دی، دا ولې تاسو خپل څاروي را منع کوئ؟ قالتا. دې دواړو وې لا نسقي مونږ نو بکو خپل ساروي حتی یصدر الرعاء تر څو چې دا شپه نه خپل ساروي واپس کی و ابونا شیخ کبیر او پورنه دا د دې سوال جواب ورکو چې تاسو ولې راغلی وین ولې نارینه نو چې راغلی وې نو چې نور څوک نشته او زمون پلار ډیر زیات بوډا دی فسقا لهما موسی علی السلام زر زر د دیو د پاره وبره وستل ساروي ولو بکړه ثم تولى الى الذل او بیا لاړ یو سوري ته سم لاستو کېناستو فقال وی ویل رب ای زما رب انی بشک ظلما دا غس د پاره انزلت الیا چرالیږي ته ماته من خیر سخیر یعنی سخوراک ډوړی فقیر نه محتاج ما فجاءته احداهما دیو چې کور ته لاړې نو پلار ته قصه وکړه واپس دا یو راغله یوی وی تمشي على استحياء چې دا روانه و په حیا باندې اذا راغله په حیا تللې د حيا تللو قالت وی ویل ان ابي يدعوك يقينا زما پلار تا غواړي څه د پر ليجزيك اجر ما سقيت لنا دې د پر چې بدله در کی تا ته یعنی تا ته درکی اجر مزدوری د هغه څه چې تا زموږ د پر سارویو بکړی دي فلما جاءه نو کله چې دراغه غته موسی علی السلام خو دعا کړې ده او دعا الله قبول کړه او دا چې ورته راغلو ورته تعالی مزدوري درکې موسی علی السلام یقینا د مزدوري لپاره دا کار نه لیکړي خو دې ځکه هر باندې چې جوړ شو خدا الله تر طرف نه د حاجت منم دی او د رزق د جوړېدو یو ذریعہ نه مل مستیا جوړ شو نو لاړ ور سره دا نه چې دې بر دې پیسې اخلي دا غنه وقص فلما جاءه کله چې ور تراغه وقص عليه القصص او قصه غته بیان کړل نو غورته مې یریګا نجوت من القوم الظالمين تا نجات بیا موندو د قوم ظالم نه قالت احداهما دا وختونه دلته په یو ځای ذکر شوی دی خدا په د یو مجلس خبرې نه دی دا مل مستیا شوی دا سورځي پاتې شوی دی داغه نفس ځان له ملازمم پکار دی کې د شعیب علی السلام په دین سوچ کې چې یو ملازم پکار دی دا کارونه وکړي دا جنکی خو نه شي کوله نو بیا د هغې نه پس دې جنکو تجویز ورکړی دی د موسی علیه السلام په باره کې د ده ایمانداري او دیانتداري او جسماني طاقت ټول هغوی لیدلی دی او پلار ته وایي قالت احداهما یوې د دې دواړو نه ووې یا ابت ای پلار استاجره دی مزدور وساته دی وساته نوکر ان خیر من استاجرته یقینا غوره دا غچانه چې ته مزدور ساتي القوی الامین چې هغه قوي وي او امانتدار وي چې هغه قوي یعنی مزدور چې سړی ساتي خو سي چې طاقتورم یو امانتدارم وي نو دا دوانه دی دا دوانه دی قال وی هغه ورته وی شعیب علی السلام انی اريد ان انکحک زه غواړم چې تاسو په نکاح باندې درکم احدب نتیهاتین د دې دوه لړونه چې دادی په دیو کې یو تاسو په نکاح باندې درکم خو پس عوض به سي علی ان تأجرني ثمانيه حجج چې ته به زما سره اته کاله مزدوري کې فإن اتممت عشرا نو کتا لس کاله پوره کړه په من عندك دا به ستاره طرفنا یو نفلی تبرع وي وما اريد ان اشق عليك وزنه غواړم چې پتا باندې سختی وکم په دې لس کاله پوره کولو کې به زه سختی نه کوم پتا باندې زرد چې تم ما بیا مې کړه الله خوښ شو د صالحانو نه قال ذلك بيني وبينك موسی عليه السلام ورته دا زما او ستا په منځ کې توی شوله ايما الاجلين قضيت کوم نیټم چې ما پوره کړه فلا عدوان علی نو نبوي سزیاته په ما باندې او الله پاغه سبانه چې مونږ وایو وکیل ان گواه دی هغه نگهبان دی فلما قضا موسی الاجل نو کله چې موسی علی السلام هغه نیټه پوره کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل جبرئیل نه تاسو کو چې دا کوم نیټه وا کوم نیټه چې د موسی علی السلام پوره کړی دا جبريل ورته وی اتمها واكملها هغه د ټولو نه هغه نیټه چې هغه پوره او کامل نیټه وایي لس کاله پوره کړ ورسره فلما قضا موسى الاجل وسار باهله او روان کو خپل اهل انس من جانب تور نارا نو ویلی د د تور د جانب نه یعنی خی طرف ته خپل نه ور قال لاهلهم کوسودا مغه قصه چې مخکې تیر شوې ده خپل اهل ته وی تاسو دلته صبر وکي ما ور لیدل دې د پاره چې زراوړم تاسو ترغه نه خبر د لارې او جزوه من النار یا یو شعله د ورن لعلکم تصلون دې د پاره چې تاسو هغه به ور بلکې یعنی تاسو ګرم شي په هغې باندې فلما اتاها نو کله چې دی راغی هغه ته نو دی موږ ورته آواز وکړو من شات الواد الایمن د وادۍ د دې ښي جانب نه په البقعة المبارکه په هغه مبارک ځای کې من الشجره د ونې نه ایا موسی چې اے موسی انی انا الله رب العالمین وان القی عصاک ته خپل لاټه وګرځونه کله چې ولیدله دی لاټۍ لره تهتزو چې دا خوځې ده ګویا کې دا وړوکی مار دی ولا مدبرن نو دی په شای منډه کړه ولم یعقب او شاته نه کتل اے مونږ ورته وی اے موسی را مخکه او مې یریږه ته په امن کې ته محفوظې اوس لوک یده کنه نه بس خپل لاس پی جیب کې په خپل ترخ کې تخرج بیضاء من غیر سوء چې روبو زیده تک سپین پړه کېدون کې بغیر د سې بیماری د برسنه وزمم الیک جناحک من الرهب یو ځای که د ځان سره خپل بازوګان خپل لاسونه د یری په وخت کې په ځان کې برهانان دا دو دل نخې دي ستا د رب د طرف نه فرعون او د هغه سردارانو ته یقینا دیو دی قوم نافرمان قال دوی ای زما رب انی قتلت منهم نفسا ما دا غونی یو کس وجلې د نزو یریګم د دینه چې دیو به ما قتل کې او زما رور هو افصح مني لسانا هغه زمانه په جبه کې زیات فصیح دی پارسل هو معیه نو دې زما سره ولې غریدا ان مددگار یصدقونی چې زما تصدیق بکې زه یریګم چې دیو به زما تکذیب وکي قال او ول ورته الله پاک سنا شد عضدک باخیک زرد چې مضبوط بکو مونږ ستا مټي ستا پرور باندې او بغیر زوستا سو دوه د پاره سلطانن غلبا فلا يسلون اليكما دیو به تاسو ته نشي رسیدې بی آیاتنا لا شي زما د نه خو سره تاسو دوانه او هغه څوک چې تاسو تابعدار وي هغه به غالب وي فلما جاءهم موسی نو کله چې راغی هغه ته موسی عليه السلام په دې نښو باندې بینات چې واضح وي قال هغه ورته وی ما هاذا نه دی دا مگر دا جادو دی مفترن چې جوړ کړی شوی دی او نه دی ورېدلی موږ د دې جادو په باره کې د خپل مخکینو پلارانو نس وقال موسی موسی علی السلام وی زما رب ډیر خپو دی په هغه چا باندې خپې ځنی هغه څوک چې هغه په هدایت باندې دی داغه د طرف نه ومن تكون له عاقبه الدار او څوک چې داغه د پاره به عاقبت یعنی د کور د آخرت خ انجامي انه لا يفلح الظالمون وقال فرعون ويل فرعون اي سردارانو ما علمت لكم من اله غيري زه نه پیژنم ستاسو د پاره زمانه بغیر بل اله فاوقد لي يا هامان نو اي هامان زما د پاره بلکه على توين په خټه باندې ور یعنی زما د پاره خټ خخت پخې کا خور باندې ور بلکه نه دسی ترتیب جوړ کړه چې خخت جوړې کا سو خخت په اور باندې پخېږي فجعل لي صرحا زما د پاره یو ماڼۍ جوړ کا لعلی اطلع الى اله موسی دې د پاره چې زه ورخه جمهور ښکارشم اله د موسی علی السلام ته و انی لاظنه من الكاذبین او زه ګمان کوم په د باندې د دروغجن واستكبر هو جنوده تکبر کړو دو د لخرو پزمکه کې په ناحق باندې دوی ګمان کړو چې دوی به مونږ ته نه واپس کیږي نو ونیول موږ دیو لره او د لخکر لره په نبذناهم فی الیم وغرزول موږ دیو لره په دریاب کې په سمندر کې فنظر کیف کان عاقبت الظالمین وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ګرځولیو موږ او ګرځولیو موږ دیو سرداران چې را بلل به خلک ورته او د قیامت پر ورځ بر دیو مدد نشي واتبعناهم فی هذه الدنيا لعنه او ورپسې کړیو موږ هغه بندا وشي چې د سليمان عليه الصلاه والسلام د نبوت د دې معجزې په نتیجه کې باغې ته په ایمان راوړو کې نورم آسانی پیدا شي فرمایي قال اول سليمان عليه السلام نکرو لها عرشها تاسو بدل کئ داغه د پر د دې دا تخت ننظر مونږ ګورو اتهتدی چې آیا دا هدایت بیا مومي دی خپل عرش ته خپل تخت یعنی پیجنی ام تکون من الذین لا یهتدون یا د هغه خلکو نه ده چې هدایت نبی مومي یعنی خپل تخت نه پیجنی فلما جاءت نو هر کله چې دا راغله قیل ورته وویل شو اها کذا عرشکی ا حمزه د استفهام ده ها کې معنی دا ک پشان ز دغه یعنی دا پشان د دغه دی آیا دا پشان د هغه دی دلته عرش کې خپل تفصیل کوي معنی دا ده آیا دا ستا عرش خو نه دی ان ستاغه تخت دا خو نه دی قالت نو دی ویا د دې باندې دام ده آیا ستا تختم د قشان دی اها کذا عرشو کی یعنی ستا تختم د دې پشان دی قالت دی وی کانه هو گویا کې دا خوم اقده بل نه دی گویا کې دا خوم هغه دی و اوتینا العلم او پوره نوی مونږ ترا کړی شوی دی علم من قبلها مخکې د دینه یعنی مخکې د دینه چې مونږ دلته راتلو نو مونږ تر دې خبرې علم ملاو شوی دی چې هدایت او پیغمبران او د دې ټول سلسلې نه مونږ خبر شویو مطلب دا دی چې تابعدار راغلی یم وکنا مسلمین او یقینا یو مونږ مسلمانان یعنی تابعدار فرمان بردار دا د اوس پورې ولې دا گمراه وا نو الله فرمایي وصدها او من کړي و دی لره د اسلام نه ما غس کان تعبدو چې ودا چې بندگی کوله من دون الله سوا د الله نه انها كانت من قوم كافرين یقینا دا و د قوم کافرنا نن د دې قوم په وجه باندې جم د قوم په طریقه باندې روانه و قیل ویل شو لها دیتا ادخلی ننوزا الصرح دی محل تا یو محل تا فلما رأته نو کله چې دی دا محل ولید حسبته لجتن یا دی چې دی محل ته ننوزو نو د محل ته خو چې ننوزي خو فرش دی لاندې نو چې کله دا ولید حسبته لجتن نو ګمان په وکړو چې دا وبدي یعنی دا وبو یو حوز دی فورا وکشفت عن ساقيها او روچت کړي خپل پنسي یعنی پندې ښکار کړي قال ورته ویل شو ویل موسی سليمان عليه السلام انه صرح یقینا دا یو محل دی ممرد من قواریر چې یو ذکرې شوی دی په دې کې شیشه یا دا دا د شیشه مین پرش دی د شیشه هموار موت مین وایو کنه املس مین پرش دی نو مرد من قواریرا قالت دی اوی ربی ای زما ربا انی ظلمت نفسی یقینا ما ظلم کړو په خپل ځان واسلمت مع سلیمان او ما اسلام قبول کړی دی تابعدار یم سره د سلیمان نه لله رب العالمین د پاره د الله چې رب العالمین دی دی واقعي تشریح مون پرون کړی و چې ملک سبا او سلیمان علیه الصلاۃ والسلام دا دوه نمونه قران کریم خود لیدي هغه څوک چې د آخرت فکر او توجه آخرت طرف ته نو هغوی ته نوم دا توجه هدایت ورکي او هدایت طرف ته بیایي د سليمان عليه السلام توجه د دنیا طرف ته نه ده بلکې د آخرت طرف ته ده او ملکه سبا چې کله هغه ته پته ولګیدا او توجه صحیح و عناد او ضد نو نو فورا هدایت ملاو شو ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم او یقینا لګلو موږ سمودیان ته دا غوي ورور صالحا صالح علی السلام مخکې د نیکۍ نه مخکې د عافیت نه په کار د چې تاسو عافیت غوښتلې نو تاسو دومره قمقلان یې چې تاسو د الله عذاب غواړئ لولا تستغفرون الله تاسو ولې بخنه نه غواړئ د الله نه لعلکم ترحمون دې لپاره چې په تاسو رحم وشي قالو نو دیوی طیرنا بک مونږ په تا باندې بدفالی نیسو و بما معک او هغه څوک چې تاسو سره ملګری دي بدفالی مطلب دا چې مونږه دا څومره سن نقصان چې مونږ ته رسي نو دا مونږ ته ستاد وجه نه رسي قال اول ورته صالح علی السلام طائرکم عند الله تاسو بدفالی د الله سره ده بل انتم قوم تفتنون بلکې تاسو د قوم یې چې تاسو آزمایل کیږي تاسو ته عذاب درکول کیږي وکانه فی المدینه تسعه رهط یفسدون فی الارض او وي په دې ښار د قوم ثمود کې چې دا حجر نوم دی تسعة رهط لس جتې دار داسې خلک چې هغوی پسې په هر یو کس یې لس کسان لس مشران چې په هر یو پسې خپل یو قوم ورپسې یو جته یو ډله ورپسې و نو دا نه هډلې وي یفسدون فی الارض چې دیو به فساد کو په ځمکه کې د دیو د خیر کار نه بلکې همیشه د فساد کارونه به کول ولا یصلحون او دیو به است اصلاح نه کوله قالو دیوې تقاسموا بالله قسم وکي زم د یو بل سره وعده وکي په الله باندې یعنی قسم خوري په الله وعده وکي لنبیتنه چې مونږ به وجنو دی لره د شپې و اهله او د اهل لره یعنی دا پیغمبر به وجنو په دې باندې مشورې وکړي ثم لنقولن لوليه بیا به موږ د وارث ته وایو ما شهیدنا مهلک اهله نو حاضر شوی موږ زید هلاکت د دته و انا للصادقون او یقینا موږ رښتینی یو پر خپل وینا کې یعنی بس سړی به مړ کو بیا به وای چې موږ ته خبر نه یو خلاصې ده ومکروا مکرا او دو مکر وکو مکر کول یعنی یو لوی غدر پروګرام د غدر پروګرام یې جوړ کو ومکرنا مکرا او مام تدبیر وکړو خپل تدبیر یعنی د دیو د دې مکر بدله مې ولا ورکړه وهم لا یشعرون او دیو نه پوهېدل فنظر وګوره کیف کان عاقبت مکرهم څرنګه و انجام د سازش د دیو انا دمرناهم چې یقینا مونږ دیو هلاک کړل وقومهم د دیو قوم اجمعین ټول فتلک بیوتهم خاویه نو دغه دي کورونه د ديو چې را پريوتي دي په خپل چتونو بما ظلمو په سبب د دې چې دوی ظلم کړی نه په سبب د ظلم د دیو یقینا په دې کې عبرت دی د پاره د قوم چې هغه پویږي پیجنې څه شي زمون قدرت پیجنې وانجینا الذين امنوا نجات ورکوم هغه کسانو ته چې ایمان راوړل وکانو یتقون وغوی د الله یعنی تقوا اختیار کړی و ولوط او لګلو مونږ لوط علی السلام اذ قال لقومه کله چې وی خپل قوم ته اتاتون الفاحشه آیات سرازی دی قبیح کار ته وانتم تبصرون او تاسو په خپل خ ګورئ خ وینئ یعنی تاسو د عقل لري په خپل ژوند کې خپويږي چې دا لوی غلط او خطا کار دی انکم لتاتون الرجال شهوه آیات تاسو سړو تراتل کوي د شهوت سره من دون النساء د خزو نه بغیر یعنی هغه پریخي د سړو نه خپل خواهش پوره کوي بلکې یی تاسو قوم تجهلون چې د جهالت کارونه کوي فما كان جواب قومه نو نو جواب د قوم د الا ان قالوا مگر دا چې هغه وی اخرجوا آل لوط او با سیدا آل د لوط من قريتكم د خپل کلینا انهم اناس يتطهرون ودا خلق د ځان نه پاک باز جوړ کړی دي یعنی داست ملایان راغلی دي نن سبا زمانه کې کنه ملایانو خبرې کوي فانجیناه واهله نو نجات ورکوم غدته او د اهل ته الا امراته مگر نه د خزته یناغه تم نجات ورنکو قدر نه ها فیصله کړې و موږ داغه په باره کې من الغابرین د پاتې کیدونکو نه په عذاب کې وامطرنا علیهم مطرا او نازل کوم رورو مون په دیو باندې باران باران د کانو فسا مطر المنذرین نو ډیر بد دی باران د يرول شو قل ورته وای الحمدلله دا خطاب دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایا الحمدلله چې ټول صفاتونه د الله د پاره دي وسلام او سلام دی علی عباده الذين اصطفى دا هغه په هغه بندگانو باندې چې هغه غوړه کړی دي یعنی پیغمبران رسولان الله خیر اما یشرکون آیا الله غوړه ده د هغه چا د پاره چې څوک عبادت وکي اما یشرکون یا دا سیزونه چې دوی شریکې نه دا بوتان چې دوی شریکې د الله سره امن خلق السماوات والارض د دې ځای نه پس سوالات دي د مشرکانو نه چې تاسو د دې جواب راکړئ د دې جواب راکړئ یعنی آیا عبادت ته هغه چا چې تاسو عبادت کوئ غوره دی که عبادت د هغه چا غوره دی من خلق السماوات والارض چې هغه پیدا کړی د اسمانونو او ځمکه وانزل لكم من السماء ماء او نازل کړی د تاسو د پاره د اسمان نوبه فانبتنا به نو زرغون کړي دي مونږ په دې سره حدائق باغونه ذات بهجت خوشنما تازګي والا باغونه ما کان لکم ندی من ندی استاسو نشتر استاسو څه طاقت ان تنبتو شجرها چې تاسو زرغون کې د دې دا ونه نه شي کولای او د دې اقرارم کوي نو الہم مع الله آیا دا الله سره بل معبودم بیاشته دي یعنی چې داغه د خالقیت صفت منی د خالقیت صفت منی نو داغه د معبود کېدو صفت ولې نه منی چې هغه الٰه هم دی هغه رب منی نو چې ربوبیت منی نو عبودیت ولې نه منی بندگی ولې نه کوي الٰه مع الله آیا د الله سره بل د عبادت لایقم څوک شته دی بل هم قوم یعدلون بلکې دوی داسې قوم دی چې د الله سره نور خلق برابرې امن جعل الارض قرارا آیا څوک د چې ګرځولې د ازمکه قرارا زید قرار وجعل خلالها انهارا او ګرځولې دي د دې په منځ کې نهرونه وجعل لها رواسیا او پیدا کړې دي ګرځولې دي په دې کې کلک کلک غرونه وجعل بین البحرین حاجزا او ګرځولې دي د دوه دریابونو په منځ کې د دوه سمندرونو په منځ کې حاجزا یو پرده الہ مع الله آیا الہ شته دی سوا د الله نه د الله سره بل څوک شریک شته دی بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دیو نه پويږي اما یجیب المستر اذا دعا آیا څوک دی چې جواب ورکړي مستر ته بے قرار ته اذا دعاو کله چې راوبلی څوک حاجت پوره کوي څوک دعا قبلي د مستر او د بیقرار چې کله راوبالي راوبالي او یکشف السوء او لری کوي تکلیف دا غنه ويجعلکم خلفاء الارض او ګرځي تاسو خلیفګان په ځمکه کې الہ مع الله آیا بل الہ شته د الله سره قلیلا ما تذکرون ډیر کم سوچ او فکر کوي تاسو ام من يهديكم في ظلمات البر والبحر آیا سوک دی چې هدایت کې لار خی تاسو ته پتیرو د وچو د لمدې کې او سوک دی چې رالیږي بادونه بشرن زیره مخ کې د خپل رحمت نه آیا بل الہ شته سره د الله نه تعالی الله عما یشرکون او چت دی الله دا غسنه دوی وسره شریکي اما یبدا الخلق ثم يعيده آیا څوک دی چې اثر نه پیدا کوي مخلوق بیا واپس هم دغه څه پیدا کوي او څوک دی چې رزق درکې تاسو تر اسمان نو د ځمکې نه الہ مع الله قل هاتو برهانکم ورته وای راوړی خپل دلیل ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی یې قل لا يعلم من في السماوات والارض قل ورته وای نه پويږي نه پیژني په هغه څه چې په اسمانونو کې او په ځمکه کې دي منتهي شوی د علم د دیو په اخر د اخرت په باره کې د دیو علم هغه ته نه رسی بل هم فی شک منها بلکې دیو دا غې نه په شک کې بل هم منها عمون بلکې دیو دا غې په باره کې وړاندې دي زړونه وړاندې دي وقال الذين كفروا ولا کسانو چې کافران دي آیا هغه وخت چې شو مونږ خاوري او زمونږ پلارانم آیا مونږ بیا راوستې شو لقد وعدنا هذا یقینا وعده شوی و د دې خبرې نحنو زمون سره وعده کیږي و آباؤنا زمون د پلارانو سره دا وعده شو من قبل الذين مخکې ان هذا الا اساطير الاولين ندی دا مگر دروغ د پخوانو ان پخوانې قصې دي ورته وایا وګرځي پزمکه کن وګوري سرنګي و انجام د مجرمانو او مخه پکېګه ته په دیو باندې یعنی د دیو پر تکذیب باندې مخه پکېګه ولا تکن فی ضیق او مکه ګت په تنګي کې نه تنگ زړه کېګم مما يمكرون د هغه سنا چې دوی مکر کوي دوی سازش کوي ويقولون متى هذا الوعد او دی وای کله به دا استاد دن کی چې تم تراکه دا استا وعده به کله پوره کیږي ان کنتم صادقین قل ورته وای عسى ان يكون ردف لكم قریب د چې دا تاسو ته ډیر را نږدې شوی یعنی بعید نه ده دا خبره چې تاسو ته قیامت را نږدې شوی او یا را نږدې شوی تاسو ته هغه بعض الذی بعض هغه تستعجلون چې تاسو په جلتی کوي د الله عذاب او قیامت تاسو یې کله برازي ډیر په تادې کې ورته بجلتې کې کې دې چې داغه بعضی حصے ته نږدې شوی و ان ربک یقینا استرب لذو فضل علی الناس رز فضل والده په خلکو باندې لیکن اکثریت د خلکو نه نه پوهیږي اکثری اکثر د خلکو نه شکر نه ادا کوي و ان ربک لا يعلم یقینا رب ستا پویږي ما پاغه سبنه توکن صدورهم چې پټي د دیو سینې واغه څه چخکارا کوي و ما من غائبه فی السماء نشتر اس غیب پاسمان کې یعنی په اسمان کې چې سپټ سيزونه دي د انسانانو نو ارض او په ځمکه کې الا فی کتاب مگر دا په کتاب کې دي یعنی په لوح محفوظ کې هر څه درج دي مبین چې هغه کتاب واضح او ښکاره دی ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل یقینا دا قرآن بیانې بني اسرائيل ته ان هغه بني اسرائيل چې په دې زمانه کې موجود دي اکثر الذي هم فيه يختلفون اکثر هغه خبرې چې هغه پای کې اختلاف په د دین چې کوم خبرې دي وانه لهدى ورحمه للمؤمنين او یقینا دا خو هدایت دی او رحمت دی د مؤمنانو لپاره د دې مړو نه مراد کفار دي او هغه کفار چې هغه دا غوي مثال په شان د مړو دی یعنی څنګه چې مړی ناوري خبره نو د سې دیوم ناوري ته مړو ته چغه وها نو مړه خوستا خبره ناوري نو الله ځکه فرمایي انک لا تسمع الموتى ته مړو ته اورول نشي کوله ځکه چې مړه اوري نه هغه کې دا صلاحيت سره نشته چې واوري چې مړی اوري او که نه اوري، نو د دې ځای د دې جملې خو د دې سره څه تعلق نشته دی، ځکه دلته د مړو نه مراد کفار دي. خو دا هم یوه مسله چلېږي چې مړی اوري او که نه اوري، د دې مخکې ما تاسو ته په مختصر الفاظو کې یوه خلاصه ویلې وه چې مړی اوري او که نه اوري، زما او ستا خو د دې سره هېڅ څه تعلق نشته دی. کومې خبرې اوري او کومې نه اوري، سلام ته په مقبره باندې کښېنو اوري، درود شریف ته وای نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترسی دا ټول خبره په خپل ځای کدا موږ وای دا ټول مړی اوري هم په دې باندې یقین را ټول مړی اوري نو دې ځکه یو بل خبره په ذهن کې کېده چې کدیو دا خبره اوري نو د دې باوجود دیو خدایا نه جوړیږي دیو د نفع او د ضرر مالکان نه ګرځي د دې اورېدو په وجه د الله په خدای کې د دیو هیڅ شرکت ناراضي او دیو ستاسو مرزونه نشي کوله او دیو ستاسو حاجتونه نشي پوره کوله دا نه چې د ماخام وخشي نو مور خپل بچو ته چغي کی چې بچو راځي درناګانې ولګوي د ماخام روحان براغلي او پر کور کې بګرځي د ماخام روحان هیڅ شي نشته دی دی کورونو ته غوي واپس ناراضي زمون په ځکه یو قصه مشهور ده یو سړی وي چرته مړ کېدون هغه به د کټونو دا پیان مې د میزری چې کوم کټونه دي دا پیان مې شپګاتو ورځې پس راخ کو دل غواړي کله کول غواړي نو هغه چې کله مړ کېدونو د کور خلکو ورته وی چې ته خو مړ کېږي خدا کټونه به سوک کله کوي بیا دا پیان مې به سوک راکاږي نو سړی و خيار سړی هغه ورته داسې به کوي چې کله باران راخ کیشي نو کټونه ټول بار میدان ته راوباسئ، بس زه به راځم کلکوم به یې. او هغه هوښیار سړی ځکه و چې کټ د بیزري کټونه چې بار باران ته کېږدي نو هغه په خپله ټیټ شي یعنې هغه اوبه چې په هغې باندې پرېوځي نو میزری خپله کلک شي نو کټونه به کلک شو دا مور به بیا چغې کړې چې کله به باران راښکې شوه بچو ته به وي زر زر ټول کټونه بار ته وباسې پلار به م راغلی یو بار په باران کې به ولاړي کړې نو دا خلق نشی راتله زکه دیو که اوری او که ناوری ما تاسو دا بیله موضوع ده خو د دې هر څه باوجود دیو د الله په خدای کې او د الله په بادشاهي کې د هیڅ اختیار مالک نه ګرځي او دا ورېدو خبره په دې کوم څه اختلاف ته جګړو ته حاجت نشته ده بس چې کومه خبره ورته الله ورول غواړي جو اوري او چې الله ورته اورول نه غواړي جو نه اوري نو زما او ستا په دې په جګړو کې څه کار دی چې مناظرې شروع یو درز او بل جوړ دی یو فریق راغلی او بل راغلی خبرې په سره روانې دي مړی اوري او که نه اوري نو ستا د دې سره څه کار دی چې اوري او که نه اوري صفا خبره ده چې کله او تعالی کوم خبره اورول غواړي جو اوري او چې ورته نه اورول غواړي جو نه اوري ان د دې باندې جګړو تم نه حاجت شته نه زموږ نه په آخرت کې به د دې تپوس کېږي چې ته ووایه څه نظریه دې ساتله چې مړي اوري او که نه اوري هلته خو به تپوس کېږي من ربک وما دینک ومن نبیک د دې تیاری وکا نو ته په دې کې خپل ټول وخت ولګې او ستا تحریری صلاحیت هم ټول په دې کې استعمال شي چې ته په دې جګړو کې وخواړه د یو بل سره چې مړ یوري او کناوري او دا حاجت روا او مشکل کشا دیو کنه دی نو ته د کم طرف لګی چې دا حاجتونه پوره کول شي دا ستانه بیماری وستې شي او دغه بابا جړې وستې شي دا د بادو بابا دی او دا د پلانی بابا دی او دا دا تا د کم څه نه دا خدایان د یو یو دغه د پر جوړ کړی دي د مشرکانو بت پرستی خو دغه شو زمون په دې زمانه کې دا اوس د مسلمانانو چې کومه دنیا ده په دې کې د ټولو نه لویه فتنه غ قبر پرستی ده لویه فتنه چې زمون ټول قوم من حیث القوم په دې کې مبتلا دی دې وجنه کبدي سي مجلس کې څو خبره وکینو هر سره وچ لکه دې څه خبره وکړه د خلک به ټول خپه شي خدا لوی فتنه ده دې ته متوجي شي خلکو دې ته خدایان ویل دي او ماغه په خوانه رسم او رواجونه چې کوم د بوتانو سره کوم معاملې وینن هغه د قبرونو سره شروع دي دې وجنه دې ته متوجي شي دا د الله نیکان بندگان د الله اولياء چې د الله دربار ته ورسي نو دیو ته یقینا الله ډیر احترام او ډیر اجرونه او ډیر عزت ورکوي خو په خپل خدای کې چرتم نه شریکي چې هغه به حاجتونه پوره کوي دې کې نه پیغمبران شریک دي نه اولیاء شریک دي او دا پیغمبران او اولیاء د الله دوستان چې چا په دنیا کې دوی ته خدایان ویل دي د قیامت په ورځ به دیو د دې نه انکار وکړي دې نه به انکار کوي وما انت بهاد العمي یو نه ته هدایت کوونکی اړندو ته عن دلالتهم د گمراهی د دیونه ان تسمع تنشی اورولې الا من مگر هغه چاته یؤمن بیااتنا چې ایمان راوړي زمون پایتون باندې په هم مسلمون او هغه مسلمانان ویني منون کی حکم منون کی مخلصین و اذا وقع القول عليهم او کله چې واقع شي عذاب یعنی قیامت راشي علیهم په دیو باندې اخرجنا لهم دابتا روب باسم د دوی لپاره یو ساروی من الارض د زمکنا دا اخرجنا لهم دابتا دا دا لفظ د دې گواهی ورکي چې دا عام ساروی نه دی اخرجنا لهم دابتا من الارض د زمکه نه به راو باسو یعنی دا بس په دا توالد او تناسل والا چې دا کوم د ساروی دی او میخ دی او غواګان دی او یا وخان دی او بل سلی د دین چې کوم په کومه ذریعہ باندې او د کوم اسباب په نتیجه کې بچي پیدا کیږي د څه بدا نه پیدا کیږي بلکې دا به یو ناشنا سروي د زمکه نه الله راو باسي او دا د قیامت په نخو کې ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت به تر هغه پورې ناراضي تر سوچ داغه نه مخکې لس نخې نه راغلي یو دا چې نور به د مغرب د طرف نه راوخیږي دویم دا چې یو ساروی به راوځي او د خلکو سره به خبرې کوي همدا ساروی کوم دلته چې بیان کړی دی دریم دا چې یاجوج او ماجوج به راخواره شي او فساد به شروع کړي څلورم دا چې دجال به راشي او پنځم دا چې په د پسې سم به عیسی علیه السلام را کوزیږي شپږم یو لوی یو عظیم لوګې به راخور شي او شپږم وم اتم او نهم یعنی وم اتم نهم دا درې وانه درې خصفونه بکیږي خصف چې دا زمکه به زکینی زمکه به په خپل ځای باندې دن نه نوځي دا درې خصفونه به یو خصف به په مشرق کې کیږي یو به په مغرب کې کیږي او بل خصف به په جزیره العرب کې کیږي او بل لسم اخر د دې اخرنۍ نښه به دا وي چې یو اور به راخور شي د عدن د یو کند نه او هغه دا ټول خلک یو طرف ته روان کې شړي به محشر طرف ته به بیایي د دې دا د قیامت هغه نښې دي چې دا کله راښکاره شي د دې نه پس به قیامت راځي د ذکر ساروی بیان دی تکلمهم چې دا به د دې سره خبرې کوي ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون چې دا خبرې بس کوي چې خلکو زمونږ په آیتونو باندې یقین نه کو، ویوم نحشر من کل امة فوجا، او په دغه ورځ باندې چې راجمع به کړو مونږ د هر امت نه یو فوج، د هرې ډلې نه یو فوج، یو جماعت، ممن د هغه چا نه یکذب بی هغه څوک چې یکذب بآیاتنا چې تکذیب یې کو زمونږ د آیتونو دروغجن یې ګڼل، فهم یوزعون نو دیو به ډلې ډلې جوړې کړې شي، راجمع به کړې شي، حتی اذا جاءو تر دې چې دیو راشي. قال نو او بوای دوی ته الله پاک اکذبتم بیااتی ایت از زما د آیتونو تکذیب کړو ولم تحیتو بها علما حالان کې تاسو د هغه د علم احاطه نه کړې یعنی هغه باندې تاسو علم نو حاوی شوه تاسو سره پیژن تاسو څه کول واقع شو خبره د عذاب ففزع من في السماوات ومن في الارض ففزع نو او به یریږي او د دې فزع نه مراد نمړه بشي هغه څوک چې په اسمانونو کې دی په ځمکه کې دی الا من شاء الله او مگر هغه څوک چې وغواړي الله یعنی هغه څلور پرشته چې کوم بارش ټینګ کړي تر دې چې په ځمکه باندې به راوغورځېږي صنع الله الذي اتقن كل شيء دا صنع یعنی کاریګری د الله ده د هغه ذات اتقن کل شی چې محکم کړی دی هر سیز انه تعملون یقین باندې ما تفعلون تاسو کوي ان جاء بالحسنه يا رب راوړ یو نیکی یعنی کلمه اخلاص کلمه د لا اله الا الله عقیده د توحید فله خیر منها نو د دې لپاره بهترینه بدله ده دینه وهم من فزع او دیو بد یرنه یوم اذن فدغرز امنن په امن کی ومن جاء بالسیئه او چا چې راوړل بدی فکبت وجوههم نو نسکور بکړه شي مخونه د دیو په نار په اور کې هل تجزون الا ما کنتم تعملون تاسو ته بدله نظر کوله کی